خبردار دین خالص د الله پاک حق دی پاتې شو لغه کسان چې هغوی لغه پرته نور سرپرستان نیولي دي او د خپل دغه کار دا توجیه کوي چې موږ خو د هغو عبادت یوازې په دې خاطر کوو چې هغوی موږ الله پاک ته رسوي الله پاک به په یقیني توګه دا غو په منځ کې د ټولو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي الله پاک دا یو چات هدایت نکوي چې درواغجن او د حق منکر وي پاک دی چې څوک دغه زوی وي هغه الله پاک دی یکی یو او پر ټولو برلاسی دی خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار هغه آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي هغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ غاړي هغه لمر او سپوږمۍ په داس شان تیر کړی دي چې هر یو تر یوې ټاکلې مودې پورې روان دي همغه تاسو له یو ځان نه پیدا کړی بیا همغه د چې دغه ځان نه دغه جوړه پیدا کړه او همغه ستاسو د پاره له څارویو نه اته جوړې پیدا کړې هغه ستاسو د میندو پلو کې د دریو تیارو پردو نه دننه تاسو ته یو په بل پسې یو بڼه درکوي هم دغه الله پاک چې دغه چاري سر ته رسوي ستاسو رب دی بادشاہي دا مغه ده دا غ پرته هیڅ معبود نشته نو تاسو کوم لوري ته اړول کېږئ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر که تاسې کافر شئ نو الله پاک تاسو نه بې نیازه دی خو هغه د خپلو بندګانو لپاره کفر نه خوښوي او که تاسې شکر وباسئ نو هغه د ستاسو لپاره خوښوي هیڅ پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي په پای کې ستاسو ټولو د خپل رب خوا ته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته دروښي چې پر انسان چې کله کوم آفت راځي نو هغه د خپل رب خوا ته پر دو کولو سره هغه بولی بیا کله چې دغه رب هغه په خپل نعمت سره سر لوړی کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې دغه لامل یې مخکې بلنه کوله او نور د الله پاک سیالان ګرځوي تر څو چې دغه لارې نه نور خلق هم واړوي ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله ته په یقیني توګه دوزخ ته تلونکی آیا پوهیدونکي او نه پوهیدونکي کله یو شان ته کېدای شي نصیحت خو د پوهې خاوندان مني قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة تاسو چې دغه پرته د هر چا بندگی کول غواړئ کوي وایا اصلي مفلسان خو هغه کسان چې خپل ځانونه او خپل کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول خو واوري هم دغه ښکارا مفلسی ده د دې پر خلاف کوم خلکو چې د طاغوت له بندګۍ کړه او د الله پاک خوا ته رجوع وکړه دا غو لپاره زیری دی نو ای پیغمبره زیری ورکړه زما هغو بندګانو ته چې خبره په غور سره اوري او دغه د ډیر څه اړ پیروي کوي ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم هغه چاته څوک د جات ورکول شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمه تطبیق شوی وي آیا هغه چاته نجات ورکول شي چې په اور کې ورزيدلی وي البته کوم کسان چې له خپل رب څخه ویریږي د هغو لپاره لوړې مانې دي ټول پر ټول جوړې شوي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي دا د الله پاک وعده ده الله پاک هیڅکله د وعدې نه تخلف نه کوي آیا ته نه وینې چې الله پاک له آسمانه اوبه وورولې بیا یې هغه د کاریزونو او چینو او سیندونو په شکل په ځمکه کې وبهولې بیا د دغو اوبو په وسیله هغه د راز راز کښتونه راباسي چې بېلابېل ډولونه لري بیا هغه کښتونه په پاخېدو سره وچېږي بیا یې ته وینې چې هغه ژړ شول بیا په پای کې الله پاک هغه په میده کولو سره بوس ګرځوي په حقیقت کې د پوهه لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه او هغه د خپل رب خواته په یوه رڼا باندې روان دی دغه چا په شان کې دی چې د دوو خبرو نه یې څه درس وانخیست تباهي ده دغو خلکو لپاره چې زړونه یې د الله پاک په نصیحت سره لا زیات سخت شول هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي داغه په اوریدو سره دغو خلکو غونی زګه کیږي چې له خپل رب نه پیریدونکي دي او بیا دغو د جسم او دغو د زړه په نبیدو سره دا الله پاک د ذکر خواته میلان کوي موږ په دې قران کې خلکو ته راز راز مثالونه بیان کړی دي چې دوی په هوش کې راشي قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون داسې قرآن چې په عربي ژبه کې دی څه کوږوالی پکې نشته تر څو چې دوی له ناوړه عاقبت نه په ډډه شي الله پاک یو مثال بیانوي یو خو هغه سړی دی چې د هغه په ملکیت کې یو شمیر بدخویه باداران برخوال دي چې هر یوې خپل خپل لوري ته راکاږي او بل سړی په ټوله معنا د ایکي یو بادار غلام دی آیا د دغو دواړو حال یو شان ته کېدای شي الحمدلله بلکې ډیر خلک نه پوهیږي دغه چا نه به غټ ظالم بل څوک چې پر الله پاکي دروغ وتړل او کله چې مخې ته رښتونولي راغله نو هغې ته د درواغو نسبت وکړ آیا د دغسې کافرانو لپاره په دوزخ کې استوګنځی نشته ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم آیا الله پاک د خپل بنده لپاره کافی نه دی دوی دغه نه پرته نو نور ستا ویروي په داس حال کې چې الله پاک چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي دغه لپاره کوم لارښوونکی نشته